خه روایت دی هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ونې په لار وتی او د مارس په لار به بیرته راتلی او چې مکې ته به داخلېدی له پورتني کنډو څخه به ننوتی او له کښتني کنډو څخه به بیرته راتلی د دې حدیث روایت چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د جولای د میاشتې له دولسمې نېټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مجسم میلیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځوو د روزګان ولایت په ترینکوټ کې څلېرویشت تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته یو رینجر او شپږ ټانګونه یې تخریب شول د غزنی ولایت په جغتو کې د رشیدانو ولسوالۍ نقلي مرکز فتحه وسلې او مهمات یې ولجه شول د بدخشان ولایت پارګو ولسوالۍ کې لس کلي د دښمن له شتون څخه پاک اته تن عسکر ووژل شول او ګڼ نور ټپیان دي د ننګرهار ولایت په حصارک کې ګډ دښمن د چاپې په مهال یو مسجد ویجاړ دوه تنه کلیوال شهیدان کړل د روزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د ترینکوټ د سرخوم په سیمه کې تېره ورځ مازیګر د کمین په ترڅ کې په مزدور دښمن وسلوال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پا پایله کې لس تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل اته تنه نور ژوبل شول همداراز په مزدور دښمن د خښ کړای شوي مین په مټ چاودنه هم شوې خو د تلفاتو په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي په پیښه کې دوه تن مجاهدین هم زخمیان شوي همداراز د یاد ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د مرابط په سیمه کې د مزدوري اردو په رینجر موټر د خښکلای شوي مین په مټ زوروره چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله رینجر موټر ویجاړ او پکې سپاره شپږ تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول همداراز په یاده سیمه کې د مزدور دښمن په یوه بله شوبله د خښت کړای شوې مین چاودنه ترسره شوه چې له امله یې شوبله ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د یاد ولایت د دیراود ولسوالۍ اړوند د زرتالي په سیمه کې تېره ورځ مازیګر د کمین په ترڅ کې په مزدور دښمن وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې د دښمن یو رینجر موټر او یو لوکسل موټر تخریب او پکې سپاره پنځه تنه مزدورو پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته همداراز د چرچینو ولسوالۍ اړوند د هوشي په سیمه کې بیګا شپه دولس بجې د مزدور اردو په قرارګاه د لیزرې وسلو په مټ برید ترسره شو چې په پایله کې درې تنه مزدور عسکر وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول. د الخندق عملیاتو په ګړندي جریان کې تېره شپه شاوخوا نه بجې د غزني ولایت جغتو ولسوالۍ اړوند ناهور ته په غځېدلې لاره په صداقت بازار سیمه کې په هغه مرکز د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو چې دښمن ورباندې د رشیدانو ولسوالۍ د نقلي مرکز نوم ایښی و د رشیدانو ولسوالۍ له تیرو نهو کلونو راهیسې د اسلامي امارت د مجاهدینو تر بشپړ واک او کنټرول لاندې ده خبر وايي د برید په پایله کې نوموړی مرکز په ټولیزه توګه فتح شو دښمن په خورا بد حالت کې وتښتید او یاد مرکز د مجاهدینو په کنټرول کې شو له یاد مرکز څخه ډېر اندازه وسلې مهمات او وسایل مجاهدینو ته په لاس ورغلل همداراز د یاد ولایت د ناهور ولسوالۍ اړوند سبزاب سیمه کې د شریر اربکیانو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو کارن د تعرضي برید ترسره کړ د ترلاسه شوي معلومات په اساس د برید په پایله کې پوسته په بشپړه توګه فتح شوه دغه راز لس تنه اربکیان ووژل شول یوه عراده موټر سایکل او ډیری وسلې او مهمات یې د مجاهدینو لاسته ورغلل په نښتو کې لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی رسېدلی یوه قبضه راکټ او ډېر اندازه مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلل. په نښتو کې یو تن مجاهد هم ژوبل شو. په خبر کې ویل شوي چې په نوموړې سیمه کې د دښمن اته پوستې موجودې وې چې شپږ یې لا له وړاندې فتحه شوې او پاتې دوې نورې یې تېره شپه فتحه شوې او سیمه ټوله په بشپړه توګه د مجاهدینو تر واک لاندې راغله. د یاد ولایت د مرکز پنځمې حوزې اړوند لشمک سیمه کې د مزدور پولیسو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي برید ترسره کړ د معلوماتو په اساس د برید په پایله کې پوسته په بشپړه توګه فتح شوه دغه راز د وحشي قومندان نبي صفدري په شمول پنځه تنه پولیس ووژل شول یو شمیر ټپیان دي او پاتې نور په تیښته ولاړل یاد قومندان له ډېرې مودې راهیسې د مجاهدینو تر څار لاندې و چې بالاخره تېره شپه ووژل شو او د خپلو ناوړو کړنو په سزا ورسید په پوسته کې له دښمن څخه پنځه میله کلاشینکوپونه یو میل نارنجک یو میل پیکا ماشیندار او په زیاته اندازه مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلل همدارنګه د نوموړي ولایت مرکز اړوند بکولو سیمه کې په هغو عسکرو هم مجاهدینو برید ترسره کړ چې یادې پوستې ته د کمک په هدف را روان وو په دغه برید کې هم دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی همداراز د یاد ولایت مرکز اړوند د روزې سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو د لیزر په مټ برید ترسره کړ د معلومات له مخې په دغه برید کې دوه تنه عسکر ووژل شول دوه تنه نور ټپیان شول. د یاد مرکز اړوند ارزو سیمه کې د مزدورو عسکرو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ د معلوماتو له مخې په دغه برید کې درې تنه عسکر ووژل شول دوه تنه نور ټپیان شول دغه راز د یاد مرکز اړوند کابل دامان سیمه کې د پولیسو په پوسته مجاهدینو برید ترسره کړی د معلوماتو له مخې په دغه برید کې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی د اسلامي امارت مجاهدینو پرون سهار شاوخوا اته بجې د بدخشان ولایت ارګو ولسوالۍ اړوند سیمو کې د دښمن په خلاف پراخ عملیات پیل کړل خبر وايي عملیات لا هم دوام لري او په لړ کې تر دې دمه لس کلي د دښمن له کرغېړن شتون څخه پاک او تصفیه شول په تصفیه شوو کلي کې ارګتال دیمګا، تاجیکان، بخشیکا، چنګها، دهدهي او داسې نور شامل دي. په خبر کې ویل شوي چې دښمن د تصفیه شویو سیمو د بیرته نیولو په هدف تعرضي بریدونه وکړل خو د مجاهدینو له کلک غبرګون سره مخامخ شو. معلومات ښيي د جګړې په جریان کې اته تنه عسکر ووژل شول، ګڼ نور ټپیان دي. د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ اړوند نیکنام کلا سیمه کې په مزدور عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ د خبر په اساس په دغه برید کې درې تن عسکر ووژل شول او یو بل ژوبل دی دغه راز تېره شپه شاوخوا دوې بجې د یاد ولایت سید کرم ولسوالۍ اړوند خنډخېلو سیمه کې د شریر اربکیانو په پوسته د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو چې له امله یې درې تن اربکیان ووژل شول درې تنه نور ټپیان شول. د را رسېدلي خبر له مخې د فاریاب ولایت د شیرینتګاب ولسوالۍ اړوند د ششتپې په سیمه کې پرون سهار نهه بجې له مزدورو کمانډوي عسکرو سره سخته جګړه ونښته. جګړه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې د غرمې تر یوې بجې پورې دوام وکړ. د جګړې په پایله کې د دښمن یو ټانګ ویجاړ، څلور تنه مزدور کمانډوي عسکر ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د راپورونو له مخې تېره شپه شاوخوا یوولس بجې د ننګرهار ولایت حصارک ولسوالۍ اړوند ملکانو سیمه کې امریکایي اشغالګرو د داخلي وحشي عسکرو په ملتیا د ملکي خلکو په کورونو وحشانه چاپې ووهلې خبر وايي ګډ دښمن د چاپې په مهال د کورونو دروازې ماتې کړي کورونه یې تلاشي کړي خلک یې وهلي برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پایله کې یو ټریلر موټر او پکې بار یو زغروال ټانګ او دوه رینجر موټر په بشپړه توګه ویجاړ او مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته همداراز د یاد ولایت د شاجوی ولسوالۍ اړوند د بزرګان په سیمه کې پرون مازیګر شپږ بجې د مزدور دښمن په اکمالاتي کاروان وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې یو اکمالاتي موټر ویجاړ دوه تنه مزدور ساتونکي پولیس یې ووژل شول د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ اړوند د سرسنجک په سیمه کې پرون سهار اته بجې په پلي مزدور عسکرو د ماین په مټ چاودنه ترسره شوه همداراز یوه بله چاودنه د دښمن په شوبله ترسره شوه ماپښین درې بجې بیا په سیمه کې د دښمن یو ظرفتی ټانګ د ماین ښکار شو د چاودنو له امله ټانګ او شوبله ویجاړ او مزدور دښمن ته درنه مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمېر یې لا نه دی ترلاسه شوی. د یاد ولایت ښار د دولسمې حوزې اړوند د سیمانو پله ته څیرمه د نازک کوټۍ په سیمه کې د همدې سیمې د پوستې مزدور قومندان ولی محمد مشکګل د مجاهدینو د غلچکي برید په ترڅ کې وویشتل شو له پیښې وروسته مجاهدین په بریالیتوب سره تر خپلو مرکزونو پورې راورسېدل همداراز د نیش ولسوالۍ د مرکز اړوند د نیازو قومندان سرای ته څیرمه د مزدور عسکرو په شوبله د خښکلای شوي مین په مټ چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته همداراز مازیګر مهال په سیمه کې په نورو مزدور عسکرو وسلوال برید ترسره شو په برید کې دښمن ته د وراوښتو تلفاتو په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي په پیښه کې دوه تنه مجاهدین هم زخمیان شوي د یاد ولایت د معروف ولسوالۍ اړوند د یوسف نیکه او بتو په سیمه کې د بتو ناوې اخیري پوسته او د یوسف نیکه پوسته د مجاهدینو د تصفیوي عملیاتو په لړ کې فتح شوې چې د بتو په پوسته کې یو تن عسکر قتل او یو رینجر موټر یې ولدي شوی پاتې یې په تیښته تللي دي د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ اړوند د استخباراتو ریاست او قرارګاه باندې د اسلامي امارت مجاهدینو د هوانه او توغندیو په مټ برید ترسره کړ مرمۍ په نښه شوي هدفونه لګېدلې چې له امله د استخباراتو ریاست تخریب او دښمن ته مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمېر یې لا نه دی ترلاسه شوی د کندوز ولایت مرکز اړوند شورابیو سیمه کې په شریر اربکیانو د مجاهدینو له لوري بریدونه ترسره شول خبر زیاتوي د بریدونو په مهال وحشي قومندان نور محمد او یو ساتونکی ووژل شول چې جسدونه یې لا هم د جګړې په ډګر پاتې دي او یو میل کلاشینکوپ یوه تومانچه او مهمات یې د مجاهدینو لاس ته ورغلل او وروستی خبر دا چې د کاپیسا ولایت کوهبند ولسوالۍ درنامې سیمه کې په تیریدونکو پولیسو د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د معلومات له مخې په دغه برید کې یو ټانګ ویجاړ دوه تنه پولیس ووژل شول او یو بل ژوبل دی د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو راغلو اشغالګرو تاسو باید په دې پوسې چې تاسو پر یو آزاد هیواد او خپلواک ملت ناروا يرغل کړی په داسې حال کې چې تاسو ته هیڅ ډول ضرر نه ورسولای خو تاسو بیا هم د خپل ټکنالوژي په نشه کې د افغان ټاټوبي د تسخير په نیت ټول بشري او اخلاقي حدود تر پښو لاندې کړل هغه ټاټوبي چې دویم نوم یې د امپراتوریو هدیره ده ډیر ژر د چې دا حقیقت به د سر په سترګو وویني او لتلپاتې تاریخي ذلت سره به مخ شي ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام د وی سیاسي تبصرې اوریدلو تر راګرځو چې د اسلامي امارت نظر څرګندوي د افغانستان په تړاو پرون د ناټو په مرکز بروکسل کې هم غونډه روانه وه او د سعودي عربستان په جده ښار کې هم د دواړو موخه د کابل چارواکي د رسنۍ پر مخ دا بیانوي چې ګویا د افغان لانجې د هواري په غرض یې له بهرنیو دوستانو نه د دې غونډو د دایریدو خواست کړی دی د یادو غونډو توپیر داسې دی چې د ناټو په غونډه کې به د ګډسري حکومت دواړه مشران له بهرنیو بادارانو څخه د اشغالګرو عساکرو د ډیروالي او د اشغال او ډالري مرستو د تداوم خواستونه کوي خو په سعودي کې له راغوښتل شویو ملایانو نه بیا د روان جهاد پر ضد د فتوا ورکولو مطالبه کوي دا چې دا متناقضې غونډې به کومه پایله ولرلی شي یا نه دا هر څه په تیرو اوولسو کلونو کې په ځلونو ازمویل شوې ناکامې نسخې دي دا غونډې په داسې حال کې روانې دي چې په عین همدې شپو ورځو کې د هیواد په مختلفو سیمو کې یرغلګرو کفارو د خپلو داخلي مزدورانو په ملتیا په مسلسل ډول د ولس عام وژنې ته داسې ملا تړلې چې هیڅ ډول صرفه نه ورباندې کوي په لوګر، ننګرهار، خوست، بلخ، هلمند، غزنی، زابل، فاریاب او ځینو نورو ځایونو کې بې رحمه بمبارۍ او چاپو کې وحشانه تباه کوونکې او دردونکې ویډیویي او تصویري صحنې پر ازاده او سوشل میډیا ټول خلک د سر په سترګو لیدلای شي. بلخوا د ټرمپ استازی خارجه وزیر مایک پومپیو په پټه راځي له ارګ میشتو غلامانو سره ګوري سهار اعلان کوي چې موږ به په افغانستان کې پاتې یو په همدې ورځ د ګډ حکومت دواړه مشران د ناټو سرمشریزې ته لیږي ترڅو هغوی ته خواست وکړي چې عسکر او ډالر ورته راډیر کړي له یوې خوا اشغالګر کفار او کورني غلامان یې د ناروا اشغال د تداوم او د وحشیانه ظلم جاري ساتلو ته دومره په جدي ډول لاس او پښې وهي خو له بلې خوا بیا په سعودي کې د سولې په نوم غونډه رابولي آیا دا دوه کاره په خپل ذات کې سره ضد نه دي آیا په دې توګه سوله امکان لري چې د اشغال د بقا او د وحشت د جاري ساتلو هڅې دې هم دومره ګړندۍ وي او په عین حال کې د سولې نارې هم وهي دلته هم د ګوډاګیانو منافقت له ورایه بریږي چې غونډې ته د سولې نوم ورکوي خو مطالبه د دې ترې کوي چې په افغانستان کې د امریکایي ظالمانه اشغال په وړاندې روان مقدس جهاد پر ضد د تحریم فتوا راکړي د کابل ادارې په استازولۍ درباري ملا کشاف په خپل خط کې چې یادې غونډې ته یې واوراوه لیکلي وو په پای کې موږ تاسې ټول علما افغانستان ته دعوت کوو ترڅو هلته د دې دردېدلي او جګړه ځپلي ملت له حاله خبر شي د جګړې قربانیان کونډې او یتیمان ووینئ موږ باوري یو چې تاسې به حتما وژاړئ او د حکومت پر خلاف جګړه به ناروا وګڼئ دا درباري ملایان پر نورو خلکو هم دا ګمان کوي چې د دوی په شان به د دین تحریف او د امریکا غلامي هیڅ ګناه نه ورته ښکاري دوی ګمان کوي چې نور علما به هم دومره کم فکره او وجدان پلورونکي وي چې په پټو سترګو به د مظلوم اړخ فرض عین دفاعي جهاد ناروا کوي او د ظالم یرغلګر تجاوز به برحق معرفي کوي کشاف هغوی ته وایي افغانستان جګړو ځپلی دی تباه کړی دی خو دا نه ورته وایي چې دا چا کړی د چا له لاسه شوی د څلوېښتو کفري ځواکونو یرغل نه ورته یادوي او نه دا وایي چې د کندوز مدرسه د قرآن د حافظانو په وینو چا ورنګوله، بس فقط دا غوښتنه ترې کوي چې د حکومت په وړاندې د طالب جهاد راته ناروا کړئ. له همدې ځایه ده چې نه یې په اندونیزیا کې خلکو د فتوا وړاندیز استقبال کړ او نه یې د سعودي په غونډه کې د چا توجه جلب کړه. اشغالګر او ګډاګیان یې باید دواړه په دې پوه شي چې نور ستاسو شیطاني نیرنګونه کار نه ورکوي ستاسو د ذلت ورځې شپې را لنډې شوې له همدې وجې د اوبو اخیستې غوندې هر ځاک ته لاسونه غځوئ موږ پوره باوري یو چې الله تعالی به دا اشغالګر غلامان یې او د هغوی ټولې شیطاني دسیسې داسې ناکاموي لکه روس انګریز او چنګیز چې الله تعالی ناکام کړ د سعودي او ناټو غونډې د افغانستان د ستونزې د هواري په موخه نه بلکې د اشغال د بقا او تداوم یوه بله ناکامه هڅه ده موږ په هر میوان کې د غزا او شسیالي لرو هر ځای ملالي لرو هر ځای ملالي لرو موږ جنگ د بول د کې تور پکې رنگانجلي لرو پیغله ننګالي لرو پیغله ننګالي لرو مش بابا هو تکلرو پر سر غره قتل ول کو واری پر مغول کو واری پر مغول کو مش د ایوب خان رنگ مې ول کې سر سندل کو پر غلیم ير غل کو پر غلیم ير غل کو اکبر خان لرو غازی اکبر خان لرو مشملا مشک عالم او ور سره شاګردان لرو شتکړه زلمیان لرو شتکړه زلمیان لرو هر جابر دشمن یا پر میدان را پر زولی دی مجرا سملا ولی دی مجرا سملا ولی دی څمل ولې دې مزرا څمل ولې دې د شریعت غږ رادیو قدرمنو اوریدونکو زموږ د نن ورځې خبري خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو د خدای پامان